په دنیا کې ډیر سیزونه داسې دي چې په نظر نه راځي خو موجود دي د نظر نه غیبي د انسان سترګې د هغې ادراک نشي کولی هوا دا موجوده ده خدا په نظر نه راځي همداشان بجلی دا موجوده ده خو دا ښکاري نه په نظر نه راځي همدغه شان کشش ثقل دا چې کم دی موجود دی خو دا په نظر نه راځي ښکاري نه نو په دنیا کې ډیر اشیا داسي چې اخکاری نه په نظر ناراضي پسترګې مونږ نه وینو خو عام وجود وي